بسم الله الرحمن الرحيم دا خبره مونږ کړې و که الرجل قائمتون بسریون تعیب د کلمې نه خارج شي نه پدې کې ته ضرر نشته ده او عبد الله په حين د عالمیت کې که په تعریف د کلمې کې داخل شي په دې کې څه ضرر نشته ده خبره شو وکنه نو اوس سوال واردېږي ځکه نحوین بحث د الفاظو نه کوي نحوین بحث د الفاظو نه کوي او قائمتن او الرجل بسریون د لفظ په لحاظ باندې دا مفرد دی لفظ په لحاظ باندې مفرد دي او عبد الله په حين د عالمیت کې مرکب دی په اعتبار د لفظ سره جواب داده چې سید نحوین بعض د لفظ نه کوي خو سره د لحاظ د معنا نه سره د لحاظ د سره د لحاظ د معنا نه یعنی دوی به د افراد او د ترکیب د معنا لحاظ هم ساتي صرف د لفظ باس به نه کوي بلکې د افراد او د ترکیب د معنا لحاظ به هم ساتي نو هر کله چې په تعریف د کلمه کې افراد معتبر دی تعریف د کلمه کې کلمه مفرد وي نو عبد الله په هند عالمیت کې مفرد دی عبد الله په هند عالمیت کې مفرد دی او الرجل او امثال لدی دا څه شي ده دا مرکب دی څه ده مرکب دی نو ځکه عبد الله په تعریف د کلمه کې داخلول پکار دی او الرجل او امثال د هغه تعریف د کلمې نه خارجول پکار دی سوال وردی یعنی صاحب د مفصل په تعریف د کلمه کې دلالت ذکر کړی دی صاحب د کلمې صاحب د مفصل په تعریف د کلمې کې دلالت ذکر کړی دی ابن حاجب رحم الله لرهم پکارو چې په تعریف د کلمه کې دلالت ذکر کړی دی جواب داده چې دلته ابن حاجب په تعریف د کلمه کې وضع ذکر کړل الکلمه لفظ وضعه او وضع مستلزم د دلالت لرا او وضع مستلزم د دلالت لرا نو د وضع د ذکر کول نرستو دلالت ته ضرورت نشته دی علم دا کوم دا دلالت وضع مستلزم د دلالت لره نو چې کله وضع مستلزم د دلالت لره نو به دلالت ذکر کولو ته هیڅ حاجت پاتې نشو ضرورت را نغلو کدا اعتراض سوکو کی چې دلالت مستلزم دی وضع لره دلالت نو د دلالت نرستو وضع ذکر کول د ضرورت نشته دلالت نرستو وضع ذکر کول د ضرورت نشته ده جواب دا ده چې دلالت مستلزم نه دی وضع لره جواب دا ده دلالت مستلزم نه دی وضع لره لکه په صورت د دلالت طبعی او عقلی کې لکه په صورت د دلالت طبعی دلالت طبعی او دلالت عقلی کې دلالت شته دی خو الته وضع نشته دی الته وضع وضع نشته دی نو د دې وجنه د دلالت نه وروسته وضع ذکر کولو ته ضرورت شته دی اوس په تعریف د کلمې باندې یو عمومي اعتراض واردېږي اعتراض دا دی چې کلمه به خالي نه وي یا به کلمه معلومه وي یا به کلمه مجهوله وي که چرته کلمه معلومه وي نه به د تعریف کول پکار نه دي ځکه لازمیږي تحصیل له حاصل تحصیل له حاصل او دا محل له نو شی حاصل له او ته بین طلب کې او کچری کلمه مجهوله وي او ته تعریف کې اے نو لازمیږي طلب د مجهول مطلق لازمیږي او طلب د مجهول مطلق محل باطل جواب داده کلمه نه من کل الوجوه معلومه ده کلمه نه من کل الوجوه معلومه ده او نه من کل الوجوه مجهوله ده هر کله چې کلمه من کل الوجوه معلومه نه ده نو تحصیل له حاصل را نه وي من کل الوجوه معلومه نه کنه کما یو تعریف کوو نه دا تحصیل له حاصل نه دی هله کنه من کل الوجوه معلومه نه ده فاصل ده حاصل به الله تعالی چې من کل الوجوه معلومه به دی خو ګوره او نه من کل الوجوه مجهوله ده چې کله من کل الوجوه مجهوله نشوله نه طلب او تعریف د مجهول مطلق را نه ده علم دې کنه ده سبق نور څه پس ذکر دا خبره چې په هر یو تعریف کې لا بودی د جنس او د فصل نه په هر یو تعریف کې لا بودی دا د جنس او د فصل نه الکلمه لفظن دا لفظن دا جنس دی شامل له تمام الفاظ تا که موضوع او که محمل وي مفرد وی او که مرکب وی یلې کنه دی وزع دا فصل اول له نا فصل په دې صدر نه محملات خارج شول دا په محملاتو کې او انا شته کوم ودا شي نه څه لپاره فلمعنن دا فصل ثانی دی په دې صدر نه حروف هجا وتل حروف هجا تر خارج شو او مفردین دا فصل ثالث ته دریم فصل له په دې صدر نه مرکبات خارج شول په دې صدر نه مرکبات خارج شول